وقد يكون المبتدا نكرة إذا تخصص بوجه ما مثل ولعبد مؤمن خير من مشرك أو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أحر الأنابيب مخکې خبره کې سو اصل المبتدا التقديم اصل په مبتدا کې تقدير دی ولې ځکه مبتدا کې دا کا موصوف خبر په منځله د صفات سره ده او څوک مقدم وي په صفت باندې دی وجنا اصل په مبتدا کې تقدیم دی دویمه خبره دا ده چې اصل په مبتدا کې تعریف دی مبتدا په معرفه وي ولې اصل په مبتدا کې تعریف نه ځکه مبتدا محکوم علیه ده مبتدا باندې حکم لګیږي او حکم په معلوم چیز باندې لګیږي په مجبور چیز باندې نه لګیږي نو دې وجه نه اصل په مبتدا کې شری تعریف نکره مبتدا نشي واقع کېدلی ځکه نکره کې تعین نه ده او غیر معین حکم په معین چیز باندې لګیږي نو دې وجه نه نکره مبتدا نشي واقع کېدلی لیکن دې اوس وايي وقد يكون المبتدا نكره اذا تخصصت کله کله مبتدا نکره هم راتلی شي خو شرط دا دی چې کله په دې مبتدا کې تخصیص راځي د وهما په یو طریقه د طرق سره سنا څه تخصیص په دې کې راځي بیا دا نکره مبتدا واقع کېدل نو قاعده دا ده چې نکره مبتدا نشي واقع کېدل الا عند التخصیص چې کله د نکیری تفصیل شي نو د تفصیل فائدہ دا ده چې اعلی کافي کې تفصیل د شرکا ورځ تفصیل د وجه نه په دې مبتدا کې نکره کو فعول ده چې کله تفصیل راغی نو تفصیل د وجه نه تفصیل د شرکا او راځي تفصیل د شرکا او سمانه چې کوم کسان پکې شریک دي کوم افراد ته د مبتدا شامل ده نکره شامل هغه افراد کم نو له هغه د دې وجنه چې دا تفصیل د شرکا راځي نو بیا دې کې تعریف سنا څه پیدا شي پیدا شي نو دې وجنه مبتدا واقع اوس په تفصیل څنګه راځي کله په تفصیل په صفات سره راځي فکذا قول الله تعالی ولا عبد مؤمن خير من مشرك نکاح د یو مسلمان غلام سره دا ډیره بهتره ده د دین یو مسلمان خدای یو کافر سره نکاح کوي وتلتا عبد مبتدا واقع شوی دا او نکیره ده خیر من مشرک د خبر واقع شوی او دا څه تفصیل د مقتدا راغلی دی په چا سره په صفات سره مخکې عمل عموم عمل کې عموم عمل هم مسلمان ته شامل او هم تا ته شامل کافر ته صفات چې راغی مؤمنون نو اوس دا عمل مسلمان ته شاملېږي او کافر ورنه کېږي قاعده د شان مختصره سلراش په مقابله د حمزه د استفهام کې نو دا راځي لپاره د تعین د احد العام امرين بعد علم المتكلم في احدهما دا راځي لپاره تعین د احد الامرين استاد دین چې علم د متکلم تا به احدهما باندې خبره څه معنی د خبرې مطلب دا دی چې دا امر متصله دراج مقابله د حمزه د استفهام کې دا د دې لپاره چې متکلم دا پښتنه د مکري د کوم کې خو سړی دی کړي کې دا دا پته څه یو په کې څه چې څه د شک نه څه یو په کې نه دې خبرې نه موږ دې باندې کو دا مې متصله واقع سره په جواب د چا کې همدې استفهام کې او ام متصله چې واقع کې په جواب د همدې د استفهام کې دا راځي لپاره د تعین د احد یو ورته معین کې سره ده سره بعد علم المخاطب باحدهما رسل دې مخاطب ته بعد علم المتكلم باحدهما موږ دا ویل چې رسول چې نکره په سیاق د نفي کې واقع شي دا مفید تعمیم لاره ده او تعمیم د وجه تخصیص څخه راځي چې اصل کې احدو کې احتمال د دې وجودي د ساجد کې مقبول افعال باندې هم او دا احتمال په کې کې د ساجد کې په ځای باندې دا معنا بغیر په احدو کې دا احتمال چې دا احتمال چې هم په خپل افراد باندې کې ساجد او هم ساجد او کله په تاسو افراد باندې ساجد او نو هم چې کېدل یو لوی شر دی لا حقیر ورته شر نه دی اخر رضانا بنت دغه د وجه شيږي پیغام نو د یو لوی عظیم شان شر د وجه نه د پیغام نو د تشرون موصوف او عظیمون کی شی نو تخصیص په تاسو راغلی دی یو خدا د چې لاشو کو موصوف ته او عدیول چې څه لري موصوف سره صفات نه مبتدا او هغه رسانه دي چې څه ده د خبر د تفصیل څنګه پکې راغلی دی په اعتبار د صفات مقدره سره او دویمه طریقه د تفصیل دا ده چې دا شرط هغه رسانه دي دا پاسه کې شو هغه هغه شرط رسانه دي دا شرط بدل واقع شو وفي دار رسول فيها في دار دار کی څه نه مجرور دار سره مجرور دا ظرف مستقر متعلق تر چا پوری استقر استقر فعل هو ذلیل مستقر غیر فاعل او سره متعلق نه خبره مقدم دغه تخصیص ولې راغلی چې نسبت یې تاسو سره متکلم څنګه نسبت متکلم څه دا اصل دی چې سلام سلام او سلام علیک دا پاتې شو سلام تو سلام علیک سلام تو نو سلام کو پتا باندې نو سلام کولو سره نو سلام تو دا اصل دی چې حدوث دی نو دیو جنا متکلم پر او اراده د استمرار وکړه یا رزه بس چې وقتا کو وقتا کو تا باندې سلام علی خدا استمرار پکې پیدا کو زما د طرف نه همیشه پتا باندې لکه چې سلامي دا په لسا تواړه ولکه مصدر ته وایي سلامونه دا ټول خبرو پر یو کولو دي خبرې کې اشاره دي خبرې کوي چې اصل په خبر کې خدا د سیده کې فراد اصل په خبر کې دا چې باید چې واقع شي مفرد ولې ځکه چې د دې مفرد رفت راځي د ماقبل مقدر سره او چې جمله واقع هم جمله من حيث جمله مستقل بنفسها ده نو دی وجه نه لکه دا خبر دی او کنه د دې پتا نه لګیږي نو دی وجه نه اصل په مبتدا کې اصل په خبر کې افراد دی لیکن کله کله جمله خبر کې کېږي واقع کېږي کما جمله کله جمله فعلیه خبر واقع او کله جمله چې واقع شي اسمي خبر واقع شي جمله فعلیه چې خبر واقع شوی د مثال د څه لکه زید قام ابوه وګوره چې کلم خبر جمله واقع کیږي ناغي کې بلا بودی د ثانه یو عارف عارف دې ثانه لکه رابط ته ویل کیږي دا جمله من حيث جمله دا مستقل بنفسها ده نو عارف برات هغه جمله بل ما قبل اسم سره چې شي کې لکه تچ پي دا کارګان نه کنه هغه خالص یو بل پوری دړه چې کنه کړی لري ایو بل پوری دړلې نو هر هغه مستقله ده کچته دا کړی نه دا ډبل هغه کې صفات یو پاتې دي چې دا الله واحد دې تفسیر واقع شوی د څه لپاره نو چې کله دا جمله تفسیر واقع شي دا یو عارض دی یو رابط دی د څه سره ما خبر وقال والخبر قد يكون جمله خبر ترى كل جمله هم راضي مثل زيد ابوه قائم وزيد قام ابوه فلا بد من عائد ولا بد د پدې خبر کې دی عائد نه وقد يوزب وکله کله د عائد کې کېږي لکه لکه مثال دې چې اسفل اسفل منواني بدر هم اسفل چې شواکې شعر مبتدا منواني د دویمه مبتدا او درهم خبر مبتدا سره خبر نه د جملې څخه خبر واقع شوی د چا لپاره وقد يوصف او کله کله دا عارف کی چم کیږي وما وقع ظرفا فالاكثر على انه مقدر لجمله دا بل قاعده ده کله کله دا خبر جر موجود واقعي کنه نو دا جر موجود څه کوي مطالعه نو دې کې څو مسله کوي لکه دا مثال دې زید مقدار دا زید مقدار د بيجار داري کې نه جار سره موجود دا ځکه مستقر دا د چا په مخالف د استقر پر مخالف دی کله مستقرون پر مخالف د ثبت فعل پر مخالف دی کله ثابتون پر مخالف نو دې کې اختلاف فإذا كان المبتدا مستملا على ما له صدر الكلام أو كان معرفتين متتابعين او کان الخبر فعلا وجب تقديمه دا خداوي مخکې خدا خبره کوي چې اصل په مبتدا کې تقدیم دی اصل په معنا د راجع سره راجع او اولاد چې باید مبتدا کې کوي مقدم وي لیکن اوس هغه صورتونه بیانې چې تقدیم د مبتدا په خبر باندې کېږي واجب په کوم ځای کې تقدیم د مبتدا په خبر باندې واجب دی نو څلور ځایونه د تفسیر ذکر کړي و څلور ځایونه کې تقدیم د مبتدا په خبر باندې کې څه دی واجب هغه څلور ځایونه کوم ځای نه دي اول اداغین ده اذا كان المبتدا مشتملا على ما لا تصدر مبتدا مشتمل په څه یو لفظ باندې چې هغه لفظ تقاضا د چا کې د صدارت د خبرې سمانه تقاضا د صدارت د کلام متساوین او برابر په رتبه د تفصیل کې په رتبه د تفصیل کې لکه افضل منک افضل منی دواړو استعمال او تفصیل په من سره غلې او کان الخبر یا دا خبر فعلا له فعل تعالی فار مبتدا د فار مثل زید قام وجب تقدیمه په دې سلور صورتونو کې تقدیم د مبتدا په خبر باندې څه دی اول صورت کې ولې واجب دی ولې الله یقول صلی الله علیه وسلم په موضوع سره نه واذا تزمن الخبر کله متضمن دي دا خبر مؤال مفرد دا خبر دي چې دې لکه مفرد وي چې دا متضمن دي لکه مال او صدر الكلام او چې لرا چې هغه تقاضا کوي د څه لپاره د شي صدارت کلام لکه عین زیدون اوس دا عین حرف استفهام دی خبر ده فارد ان لك عندي انك قائم عندي مضاف مضاف لي خبر مقدم بان حرف حروف مشبه بالفعل تاسو دې بارے سم دې قائم دې لپاره خبر ده نو الک ان سره دې خبر ده مبتدا مو سره ګرځي وجب تفصیل ولک په دې څلور وړ صورتونو کې تفصیل خبر په مبتدا باندې واجب دی وقد يتعذر الخبر کله مبتدا یو یو خبر کیږي راځي